بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای پاک چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی قل اعوذ برب الفلق وایا زه پناه غواړم د سباوون پر رب